او موږ دا ویلیو چې حضرت شیخ القرآن رحمه الله په دی باچه کې یو باعث علی تصنیب ذکر کړي چې ما دا کتاب ولی ولی کو عام طور مصنفین په دی باچه کې دا خبره کوي نو شیخ صاحب رحمه الله وی چې بدعات دا غینه دین جوړ شوی وو بدعات سنت شوی او سنت هغه بدعت شوی او څوک داسې نو چې هغه د بدعات پر رد کې چا خلق ولاو کړی وي د سنت باندې غیرت او وقار ختم شوی وو نو بس ما د الله نه امداد وغوښتو د الله په امداد باندې ما دا کتاب ولیکو ما چې د توحید او د سنت اشاعت وشي دا باعث علی التصنیف شو د دې ځنه وس حضرت شیخ القرآن رحمه الله د خپل کتاب صفت کوي عام طور مصنفین په دیباچه کې د خپل کتاب صفتم کوي نو شیخ سے وی وقد جماعت قواعد و اصولا ما سه قواعد او اصول را جمع کړي دي قواعد او اصول تقریبا یو شی دی د عبارت کې غلطي ده وقد جماعت قواعدن لیکلې دي کوم کتابونو کې چې قواعدن نه نو دا غلط دی دا قواعد دی ځکه قواعد غیر منصرف دی تنوین په ناراضي اخر کې کته تنوین ور سره دی یا الف ور سره انده تلری کوي ما را جمع کړیو س قواعد او اصول مزمن طویل د ډېری زمانې نه دا ما ډېر مخکې را قواعد را جمع کړیو مسوده ما تیار کړی و اوس د سیکا کتاب صفت کوي ملتقطا من الكتاب والسنه نو ملتقطن په حال کون زما کې چې زرا غستون کې ومه د قواعد لره من الكتاب والسنه د قران او د سنت نه دا د کتاب صفت شو چې دا داسې قواعد او اصول نه دي چې دا ما د ززان نه لیکلي دي نه دي کې دا کم قواعد چې دي کم اصول چې دي نو دا ما د قران نه راغستې دي هر قاعده تقریبا پر اصول سنت کې دیر شل قاعده دي د رد بدعت لپاره نو به معنی دا ده په حال کون زما کې چې زرا غستون کې مدي قواعد لرا د کتاب او سنت نه او کچلته دا ملتق ملتقتن شي ملتقتن صيغه د اسم مفعول شي نو بیا دا حال دی د قواعد نه نو معنی به دا شي په حال کون د قواعدو کې چې دا قواعد را غستلې شوې دي د کتاب او سنت نه دواړو نه صحیح دي یا زرا غستون کې ما د قواعد لره د قران او سنت نه یا په حال کون د دې قواعدو کې چې دا قواعد ملتقط دي راغستل شوی دي من الكتاب والسنه د کتاب او سنت نه د قران او سنت نه وکتب الائمه المتقنه او د کتابونو د ائمه او مضبوطو مضبوطو نه د قران نه می قواعد راغستی د احادیثو نه می راغستی دي او د ائمه یعنی هغه لوی لوی عالمان چې هغه مضبوط علما دي دا غوي د کتابونو نه می دا قواعد راغستی دي دا یو صفت شو د کتاب دویم صفت يرد بها كل محدثه وبدعه داسي قواعد دي زبردست چې په دې باندې رد کیږي هر نوې کار او هر بدعت دا قواعد شل قواعد دي نو دا قواعد چې تا ته یادي نو چې کم بدعت پیدا کیږي په دې قواعد په ذریعہ باندې به تاغه بدعت رد کی لکه حضرت شیخ یو قاعده دا ورسره براشي یو قاعده دا راغسته دا چې دا ځاسې نمونه تاسو ته وایم الدین لا الدین کا الدین کامل لا يحتمل زیادت و نقصان دا اوله قاعده ده الاصل الاول اوله قاعده دا ده چې دین کامل دی په دې کې نه احتمال د زیادت شته او نه د نقصان شته اوس دا قاعده شیخ صاحب د ځان نه نه جوړه کړي دا قاعده د قران د آیات نه راغستې ده الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتي د دغه آیات نه دا قاعده راغستې ده نو چې اوس کم بدعت پیدا شو او چاوی چې یار دا خو د نیکی کار دی نو ته ورته په دې قاعده باندې به تاغه بدعت رد کې څنګه ته ورته چې دې کار ته ته دین وې کنه وې کاغه وی چې دین ورته نه وای ما جو بس وی به ځان لکوا دم دمامي وای هغه دمامو ته دین نه وای جو ته دا کارم کو چې دین ورته نه وای به مونږ سره جګړه نشته د بدعت په تعریف کې به وري سره شي چې بدعت هغه بدعت هغه نوی کار ته وای چې هغه ته هغه کون کې دین وای اوس یو سړی ځان له نوې کار کوي په دین کې نشته او دی ورته دین نه وای نو دا به بدعت نه دی لکه دم دمامي وای خو دین ورته نه وای نو دمامی بدعت نه دی هغه فسق دی هغه ځان له ګنا ده خو بدعت نه دی نو ته هغه سړی ته وې لکه یو سړی دعا بعد سنت کوي په هيئت اجتماعي باندې تورته دی دعا بعد سنت ته دین وې کنه وې کاغه وی دین ورته نه وام بس وې به ځان لکونو چې دین نه ری به کونو په خو په ثواب نه ملاويږي او کوي چې زه دین ورته وې ما نو وې دا په دې کامل دین کې ماته وخایا په قران او سنت کې ځکه الله خو دین کامل دی الیوم اکملت لکم دینکم دینکم الدین کامل لا يحتمل الزیادت والنقصان دین کامل دی دا نه احتمال د زیادت لري او نه احتمال د نقصان لري نه پکې زیادت شکول شي او نه پکې نقصان کول شي نو په دې کامل دین کې تماته دا وخیا بس سړی به غلی شي نو په دې قواعد باندې با هر بدعت رد کیږي خو ال چې دا قواعد تا ته یادي د سينورې قاعده براشي یو یو قاعده شل قاعده دي تقریبا نو دی وای يرد بها رد کیږي په دې قاعده باندې کل محدثه وبدعه کل محدثه وبدعه هر نوې کار او هر بدعت پر رد کیږي او شیخ صاحب دعا کوي لعل الله سبحانه و تعالی کې دې شي چې الله پاک زما امید دی زما تمه ده چې الله پاک وګر زیدی کتاب لرا یجعلها وګر زیدی زما دی قواعد لرا تبصرتن تبصرا او خيارتیا سبب د پوي لمن د هغه چاره پاره یدبر فیها چې هغه سوچ کوي پدې کې چې زما دا کتاب وای او په دې قواعدو کې سوچ وکي نو کې دې شي الله دا داغه د پاره یو خيارتیا وګرځي وتكون لي وسيله وذخيره او شدا کتاب دا قواعد زما د پاره وسیله او ذخیره وسیله معنی الله ته د نزدېکت سبب شي وسیله به ورسته چرته معنی راشي وسیله دلته معنی لغوي مراد ده تقرب زما دا کتاب زما د پاره وسیله شي الله ته د نزدېکت سبب شي او زما د پاره ذخیره شي د قیامت ونیلن للشفاعت او دا سبب د حاصلېدو د شفاعت شي چې د دې کتاب په وجه ما ته رسول الله صلی الله علیه وسلم شفاعت حاصل شي ځکه چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو دفاع کړې ده بدعات رد می کړې ده نو دا کتاب به زما د پاره د رسول الله صلی الله علیه وسلم د شفاعت ذریعہ وګرځي اوس بیا بل دعا کوي اللهم اعصمني بدينك الله ما بچ کی په خپل دین باندې و بسنت نبیک او په سنت د پیغمبر باندې من الاختلاف په الحق د اختلاف په الحق نه چې زه په حق کې د چا سره اختلاف ونه کما ومن ات ومن اتباع الهوا او بچ کی ما د اتباع د خواهشاتنا وسبیل الضلالتی او د لار د گمراهینا ومن مشتبهات الامور او د مشتبهات الامور نه یعنی د هغه کارونو نه می بچ کی چې هغه سړی په اشتباه کې اچي چیرې دا دین دی او که دین نه دی دا جایز دی او که جایز نه دی الله دا هغه کارونو نه می بچ کی حدیث کې راځي د الله پیغمبر وای الحلال بین والحرام بین وبینهما مشتبهات یو طرف ته حلال دي حلال هم واضح دي حرام هم واضح دي او د دې په میز کې سکارونه دي چې هغه مشتبهات دي سړی په شک کې اچي چیرې وکم کو نه کم جایز وای که جایز ونی حلال وای که حرام وای د الله پیغمبر وای فمن اتق الشبهات چا چې د دقه شکی شیزونو نه ځان وساتو فقد استبرع لدینه و عرضه د د خپل دین حفاظت هم وکو او د خپل عزت حفاظت هم وکو نو شیخ صاحب وای دعا کوي چې الله ما د اختلاف نه وساتي د اتباع الهوا نه می وساتي د گمراهۍ د لارې نه می وساتي او د مشتبهاتو کارونو نه می وساتي ومن الزیغ والخصومات او الله ما د کوګوالی نه وساتي اسنه چې په دین کې زکوک نشم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا الله سم لار دې راته خودلې را نو الله زړه مې په دقه هدایت مضبوط کی اسنه چې زما زړه وانه وړي ومن الزغ او ما وساتي د کوګوالینا چې الله یې کم طرف ته وغواړي هغه طرف ته اړي نو کزړې در له دین ته راواړو نو ډیره خدا او که د سیم الله کول شي چې زړه در له دین نه واړي نو زه زکه دا دعا بار بار کوم چې الله چرته زما زړه د دین نه وانه وړي نو دا دعا پکار ده ربنا لا تزغ قلوبنا تاسو که چا پنځپیر کې درس کړی نو شیخ سے په صورت ال عمران کې وای دغه د آیات ته چراورې سي کنه ربنا لا تزغ قلوبنا اولی باب دی نو په اولی باب کې شپږ خبرې دي یو خبره پکې هغه دا ده چې تعلیم الدعا تعلیم د دعا په وخت دا په وخت دا په وخت د شبهاتو کې چې کله خلک اعتراضونه کوي او ګډي وړي خبرې شروع شي نو په هغه ټیم کې مونږ ته تعلیم د دعا دی چې ته ځان له دعا کوه چې الله زم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه چې الله زما زړه چرته د دین نه واله وړي د هدایت نه واله وړي نو شیخ صاحب رحمه الله موي ومن الزغ والخصومات الله ما د کوګوالي نه وساته او د جګړو نه می وساته د بیزای جګړو نه چې په حق کې جګړه کوم خره ته پته چې دا خبره حق ده او به په ځ جګړه کوم یو سړی ماته وي چې دا حق ده او زور ته چې نه دا حق نه ده خصومات دا مطلب دی یو خو د حق د دفاع د لپاره جګړه ده اخو عین عبادت دی یو په حق کې جګړه ده لکه تا ته وس یو سړی وای چې لکه دا کار په قران کې دا کار صحیح دی ولی په قران کې راغلی دی په حدیث کې راغلی دی او تا ته خپته چې دا کار په قران او حدیث کې شته او ته په بیا هم دا غسر سکے جګړه کې ته نه زدا نه منم دې ته خصومات وای او دا دا قسم خصومات دا چری نو دا واجب الترک دی دا پر خودل پکار دی یو مسله درته حق معلومه شو به پاغي کې د چا سره سم کوه جګړې مکوه او دا دا لوی حقانیت دی ګوري لوی حقانیت داري چې تا ته څوک آیات وای د قران آیات ترته وای د پیغمبر حدیث ترته وای او تاغه ته سر کې دي چې او دا خبره دي صدا حق ده خو نن دا حقانیت دا ناپید شوی دی د دین عنقا جوړه شوی ده دا داسې قسمه حقانیت الا ماشاء الله په ډیرو کم خلکو کې به دا حقانیتی چې هغه ته د قران آیات وې یا ورته د پیغمبر حدیث وې او هغه خپل خبره پری دي او هغه قران آیات ته تسلیم شي د پیغمبر حدیث ته تسلیم شي دا حقانیت چې نو دا ناپید شوی دی او مې تقریبا عنقاتی جوړه شوی ده نن یو سړی خپل خبره نه پریدي کته ورته یو آیات نه د قران شل آیاتونه ورته وایا په سینکړو احادیث ورته وایا خو هغه نه خپل خبره نه پریدي او زما مسلک دی زما مذهب دی زما تنظیم دی زما منشور دی زدا نه پریدم الله دې موږ داسې حق پرس جوړ کی چې بس موږ ته څوک عمر رضی الله تعالی مبارک راضی کنا کان وقافا عند کتاب الله چې چا به ورته د قران خبره وکړه د قران آیات به ورته وي باش به به یو قدم به مخکې ناغستو بس تسلیم بشو ورته په عوامو کې خواسم دانشته خو په علماو کې دا شیز ناپید شوه دی وره په علماو کې دا شیز ناپید ختم دی دا نشته نه کې نه سوګ نه تسلیميږي په خدای په ذات خود ما کا دې حد ته مونږ رسیدلی یو چې زه خپل خبره مقابل تا کاغه ما ته آیاتونه وای کا حدیثونه وای زه نه پریدم خپل خبره ولی الته به زه کمزور راځم او د سې د هر چا د حال دی نو شیخ سی وای والخصومات الله ما بچ کی د جګړو نه د داسې قسمه جګړو نه دا د خپل کتاب هغه صفت وکړو سو دعاګانې وکړي وس د کتاب نوم ذکر کړي وسمیتها باصول السنه او ما نوم کې خود دي قواعد لره اصول السنت لرد البدع د رد د بدعت لپاره اسی د اصول د سنت او قواعد دي چې په دې قواعد باندې رد د بدعت کیږي ونثبت ان شاء الله تعالی او موږ به ثابتو ان شاء الله تعالی کل اصل وقاعده هر اصل او هر قاعده د سنه به ثابتو بالکتاب والاحاديث النبويه د قران نه به ثابتو د احاديث نبويه نه به ثابتو ثم نؤيدها باقوال الائمه به به داغي تایید کو په اقوال د ائمه باندې ګوره د شیخ صاحب د عبارت چره انتهایی انتهایی د کمال عبارت دی خبره به ثابتومه د قران او د حدیث نه او په تایید کې به د عالمانو اقوال پیش کومه په تایید کې به د عالمانو اقوال پیش کومه دا نه چې زما خبره د عالمانو د خ... زما خبره د عالمانو د اقوالو نه ثابتومه زمونږه او د مبتدعين فرق داري چې مون خبره ثابتو د قران نه د پیغمبر د احادیثو نه او د عالمانو د سلف او اقوال صرف په تایید کې پیش کو او هغه خبره ثابتې د علماو د چانه اقوالونه هر پلاني عالم سی ویلي الکه دا کار ولې کې پلاني عالم سی ویلي دي الکه دا کار ولې کې پلاني عالم سی ویلي دي د عالمانو په خبرو باندې دین نه ثابتېږي دین چې ثابتېږي نو دا د قران نه ثابتېږي د پیغمبر د احادیثو نه ثابتېږي بهشکه د علما او اقوال علما دیوبندي یا نور سلف صالحین دي دا غوي اقوال به مونږ به توري څه پیش کوو تایید پیش کو مسله به مونږ ثابتو د قران او د سنت نه یو شی ته زفرز وې ما واجب وې ما سنت وې ما مستحب وې ما حرام وې ما مکروه وې ما نو د عالم په قول باندې یو شی نه آرامیږي او نه مکروه کیږي نه سنت کیږي او نه بدعت کیږي ځکه هغه داغه سنتیت ثابتوما وجوب ثابتوما فرضیت ثابتوما تر دې چې استحباب ثابتوما حرمت ثابتوما کراهت ثابتوما نو دا به د قران او د سنت نه ثابتوما او د علما او اقوال دا به صرف د صد پاره تایید د پاره پرې خبر تاسو پوښي نو دی وای ثم نؤيدها باقوال الائمه به به داغي تایید کو په اقوال د ائمه باندې ثم نتفرع عليها ما شاءت في عصرنا وبلادنا البدعات به به مونږ تپریکو په دی باندې هغه چې خوار شوی دي زمونږ په زمانه کې او زمونږ په علاقو کې البدعات البدعاتو دا د شاعت د پاره فاعل دی چې زمونږ په علاقو کې کم بدعات خوار دي هغه بدعات په بیا مونږه تفریکو نبی وای البدعات المذله هغه بدعات چې هغه گمراه کوون کې بدعات دي کیف تنطبق علیها هذه القاعده چې په دې بدعاتو باندې به دا قاعده څنګه پټ راځي دغه قاعده به د دې بدعاتو سره لګولم غواړي هغه به ان شاء الله ورستا موږ د انتباق طریقه وخیو چې په پلانی بدعت باندې دا قاعده پټ څنګه راځي په پلانی بدعت باندې دا قاعده پټ څنګه راځي وتحسم بها او داغولی شي په دې باندې حسم داغ ته وایي چې دا په دې قاعدو باندې دا بدعت څنګه داغولی شي داغ پیژنئ یو شي چې سزا ورکې کنه نو دغه به ګرم کې سیخ به ګرم کې داغ به کې پی داغ سیزل چې ورته وي ما ذکرنا من المحدثات من المحدثات المخترعه هغه چې مونږ ذکر کړی دي د بدعات او مخترعه او چې د ځان نه جوړ شوی دي دا چې دا به په څنګه ختميږي او څنګه به رد کیږي لعل الله سبحانه اي يجعلها هدايتا کیدای شي چې الله پاک وګرځي زما دی کتاب لره هدایت داغه چا د پاره لمن اراد الاجتناب داغه چا د پاره چې هغه اراده کوي د ځان ساتلو عن کل نکیرن د هر منکر نه یو سړی ځان ساتي نو د هغه لپاره به هدایت شي چې د یو سړی د ځان ساتلو اراده نشته نو هغه ته داسې شل کتابونه ورته کیدا هغه په نه بچ کیږي هدایت د هغه چا د پاره دی چې هغه اراده یې د ځان ساتلو د هر منکر نه یو سړی دا غواړي چې زه د بدعاتو نه بچ شم دا کتاب داغه د پاره هدایت ګرځې دی شي د بدعاتو نه پدی باندې بچ کې دی شي وحجتا او وګرځي الله دی لره حجت علامن پاغه چا باندې تولا چاغه اوړېدلې دی واستكبر او ځاني لوی ګڼلې دی وسوار او ګرځیدل دی ممن د هغه چانه یقول چې هغه به په قیامت کې وای لو كنا نسمع او ناقل ما كنا في اصحاب سیر یعنی زما دا کتاب د منیبینو د پاره دا به هدایت شي او چې کم کم زدیان دي نو پاغي باندې به زما دا کتاب څه شي حجت شي حجت به په تمام شي نور کم منی ودی منی او کنه منی نه منی نه دی منی خو حجت به په تمام شي سبب دې په قیامت کې دا نه وای چې الله ما ته خبر نه را رسیدلې ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل ان هدى الله هو الهدى او وګرځي دا هغه چانه اے شیخ سی وای وی ګوره يهود او نصارا د سي بدعتيان هم ستانه تر هغه پوری نه خوشاليږي تر سوچ ورته تا خپل دین پرې خې نه ګوره کته دا وی چې را گزاره وکاو گزاره وکاو او خیر د بدعتيان به خوشاله شي نه هغه تر هغه پوری نه رضا کیږي نه خوشاليږي چې تا تر سو د بدعات رد نه پرې خې نو د بدعات رد پرې نه دي ځکه دا مبتدیین اسیم د چانه خوشحاليږي نه ولن ترزان کل يهود ولن نصارى حتى تتبع ملتهم قل ان هدى الله هو الهدى ولا ان اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير وقد نشأت فينا طائفه پرون ما ویلو چې شیخ صاحب د خپل وخت دوه ډلې ذکر کړي خدا دوه نه دي صراحتا دوه دي خو یو پکې ضمنن معلومیږي ګوره په هغه وخت کې شیخ صاحب وای وای ځینې یو ډله داسې وه چې هغوی زمونږ سره د شرک رد کو خو به چې کله د بدعات رد شروع کو نو د بدعات رد یې نه کو ولی هغوی وی چې مونږ به خروسه د دې وجه نه هغوی د بدعات رد پرې خو دو او دا واقع تاسو د شیخ صاحب نه په درس کې ما اوریدلی چې شیخ صاحب وای زمونږ د شیخ صاحب موجوده شیخ صاحب شیخ طیب صاحب رحمه مد ذل ولالي هغه وای چې شیخ القران رحمه الله بوي چې کله ما د ځینې خلک زما سره د شرک پر رد کې ملګری او ځینې مولیان خو چې کله ما د بدعات رد شروع کو وای هغه مولیانو راتوي چې پیران خو دې ډنډس کړه اوس دې په مونږ پسې راواغستا په مونږ مولیانو پسې راواغستا ځکه شرکیات پیرانو کول او بدعات چا کول مولیانو کول پیران دې ډنډس کړه اوس دې په مونږ پسې راواغستا وای ما چې او کنه د بدعت رد پکار دی وی چې خرو بسه ځکه زمو ما پرونه ویلو چې د مولا ټوله دغه چې وا د مولا ټول معیشت د د ټول دارومدار د معیشت دا په بدعات باندې و لړمای ما خامای خیراتونه جمعې سلويختي په دی باندې د د ټول دارومدارو چې په بدعات باندې امارت شروع کو ناغه خلک رانه واوړي دا یو ډله داوه او دویمه ډله دا وه چې هغوی به د بدعاتو رد کو په هغه وخت کې د شیخ صاحب په زمانه کې د بدعاتو رد به کو خو د مبتدعینو نه بایکاټ نه کو د هغوی سره به کیناسته پاسې د ولی رد به هم پې کو خو بل طرف ته ور سره کیناسته پاسېدم د دې لپاره چې د هغوی نه به یېرېده د هغوی د ملامتۍ نه به یېرېده نو ګوره دوه ډلې دا شوي نو دینه ضمنن یو بل ډله معلومه شوه چې یو ډله الله والا داسي وو چې هغه د بدعات ردم کو او د بدعات سره د مبتدعين سره مکمل سره کړو بایکاټ کړو نه کې ناستا نه پاسیدا ولا يخافون في الله لومه لائم چاغوي بالکل د چا د ملامتګرو د ملامتيان نه یریدا او دا غي ډلې سرخیل او دا غي مشر حضرت شیخ القران رحمه الله چې اره قرباني ته بس غاړه کې خو دیوا د پیرانو دشمنی ته د مولانو دشمنی ته د د امیانو دشمنی ته د میاګانو دشمنی ته غاړه کې خو دیوا او د شرکیات رد مو کو او به د بدعات رد مو کو او د مبتدعين نه مکمل څه کړو بایکاټ کړو د لوی ایمان غواړي غره اسی په اسانه باندې نه کیږي نو شیخ سه وای وقد نشات فینا طائفه وای په مونږ کې یو ډله پیدا شوې ده ترد الشرک چې هغه د شرک خوسه کوي رد کوي و یجتنبون من رد البدع خزان ساتي د رد بدعاتونه ولی لما لهم فيها من حطام الدنيا زکه د دوی لپاره پدې کې د دنیا فائدہ ده ادنیه چې هغه کمزوري دنیا ده دا یو ډله شوه چې ته د مبتدعين سره کینی او پاسي دا دا په کې بل ډله شو و شیخ صاحب د خپل کتاب خلاصه ذکر کړي وقسمته الى قسمين او ما دا کتاب تقسیم کړي د دوو قسمونو ته القسم الاول في تعريف البدعه ومزارتها قسم اول دا په تعریف د بدعت کې دی د بدعت تعریف د بدعت اقسام او د بدعت ضررونه چې په بدعاتو کې ضررونه سم نه دي و ما ينشأ منها او هغه څه چې پیدا کیږي د بدعاتونه او ترغیب ال سنت او په دې قسم اول کې وا سنت طرف ته ترغیبي او د سنت فواید به ځکه د بدعاتو مقابل سنت دی نو د بدعت تعریف ورسره د سنت تعریف نو د بدعت ضرر نو د سنت فواید به ذکر کی والقسم الثانی فی الاصول التي او قسم ثانی په هغه اصول کی ترد کل محدثه و بدع چې هغه سره رد کیږي هر نوې کار او هر بدعت و خاتمه او یو پکې خاتمه ده پر رد رسوماتو کی الله دې موږ له ویلو صحیح ویلو توفیق راکړي واخر دعوانا الحمدلله